تقسیم یو 55 یو یوړل 45 بل یوړل حجت الاسلام والمسلمین آیات من آیات الله مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغه عجلت شنو بیګي هغه کوم بیا جا دا ابو کثیر ته سوی ګړ کیسته او ګوټ آب ګوټ او ګوټ کتل نو ډیره زمانہ نو هغه بیا هفه شروع کړ غالبا څو میاشت یو میاشت دوه میاشت څومره سفر و ما ته پر پته نه نو په او ګوټ کې قران دې مشان حفظ نو حضرت فرمایل وی خلګ په بچپن کې قران یې دې ما په بچپن کې یاد کړ د حضرت عمر په 50 تم نو ورسېدل غالبا اتل او فکر نو عمر کې پاتې شوی یا د اتالس راکو انداس نه سلیکت دومره انداز کې حضرت وفات شوی 50 تر رسېدل نه فاز دوه ویل چې نور خلک قران عظیم شان ها بچ پن جوړ کوي کړ بچ پن یا دنس او ما په 55 کې کوم د یاد کړ زه سکول کې متاسفه خبره کوم چې بیا مو برابر موږ ته استاد هم چې لیکلی دا پیلی چې ومه که نه پیلی جماعت غالبا هغه یو مشر غوندې ته هغه و ده سوډیم څو که نه نو هغه استاد هغه باندې انسي تېرولې د تخطیق لیکلی دا څه لیکلي دا ووایه زه اوس دا نه وم دا پچ پړ زه وړوکی وم ما ته دا څه شی ده ما ورته استاده پچ پړ نو 55 د یو شولې او 45 د بل شولې نو د 45 سوال وویل چې نه تاسو قیمت صحیح نه ده لګولې دا مطلب خدای چې ما تم 45 راخلي قیمتي او د تم 55 ورکړل لګونی ها ارزانه دغه سینه نه لکه 55 ما تر کې 55 بدلو چې بالکل په قیمت کې برابر دي مش مسله آیا دا دعوه قیمت د قابل اعتبار ده کنه نه ده نه ده دا معتبره نه ده څنګه معتبره نه ده قاضي بل سره د توایل چې په دې قاضي به دعوه نه علي دي کې اشتراک نه چورته وي څه ته وي قاضي به دعوه نه اخلي دشمنو ته چور سو شاهدان راو استعقول معتبر قاضي ته زمخت رښتیا دا دا قیمت کې اختلاف کړي تا ورته رضا او که بغیر رضا ها دا قیمت خو ستا پر رضا لګېدل نو ستا پر رضا لګېدل ورېډې خوښه اوس نه ده خوښ ها چې بس سړی ده خپل خپل دي اعتبار نه خدای یې تاسو مات کړي ولو اختلافا فی التقویم کې اختلاف راغی په قیمت امیر صاحب لم یلتفت الیه لم یلتفت الیه تاسو ما ویلو کلم چې قاعده ذکر کیږي او هغه کې فعل ذکر چې په مجهول ذکر کیږي سو سو پر کلیت د قاعده په خپل حال باندې پات چې ذکر مجهول لپاره فاعل معلوم کله څه مثلا دا وایي لم يلتفت الیه لانه دا الغبن دا دعوا د زیادت کوي ولا معتبر اعتبار ولا معتبر به في البيع اعتبار نه ورته شوی دی غبل نه په بیع کې فكذا في القسم ولي وجود التراضي دوه طرفین رضا په قیمت کې اختلاف راغی د بیع د مشتری هغه ته بقاضي اعتبار نور کې نه بدوار ته تحلف ورکې نه بلکې هغه مطالبه به نه وکړي خو یې کې څنګه صورتونه دي غبن فاحش ده او که غبن یسیر ده که غبن یسیر او کم الکه زیادت ده کدی په ترازی باندې تقسیم شوی کړه قاضي په تقسیم ولا کړي دواړ کې والا کوي التفات نه وکړي البته که غبن فاحش وو دو په خپل رضا باندې تقسیم کړو بیا به التفات نه ورته کیږي یو قول دار او بعض وایي چې نه کغونې پایښت دی پر ځا هم بیا بسوت کی التفات او که قاضي ولا تقسیم کړو نه هغه خامہ خالق التفات ورته کی چې غم نسو پایښت او ذالک ما د شلو زره د 15 زره او د 15 زره باندې څه کړو به کړو ها یا خوش مسله خطر شي الا اذا كان قسم بقضاء القاضي والغم الفاحش ولي انا تصرف مقيد بالعدم ځکه تصرف ته قاضي دا مقيد په عدل باندې دا مونږ تصرف ته قاضي علم معتبر دا چې په دې کې عدل او عدالت ظلم نه وي او تاسو شریعت فائدہ دا ليس تصرفه نافذا في ظلم شرعا وش مثلا ولو اختصما دار دواړو یو کور تقسیم واصاب كل واحد طائف هر یو ته وحصه د کور ورسده فإذا أحدهما دا او ته یو د دې دواړو بیتن په یو کمرې باندې په یاد الاخر چې په قبضه لبل کې یې میرا ہے یې میرا ہے ها انه مما دا د ادي قبلین د اصحاب چې رسیدلی هو دلره بالقسمه په تقسیم او انکر الاخر او منکر او دابر فعليه اقامه البين هم دوی باندې اقامه بینه ده دا مثلا مخکې ذکر شوی او خوشین کې دلته بیا راړه د متن مولا درست مسلو لپاره دا مقدمه او تمهید وګزول شهزاده ماما خدا وین وین اقامه البين یو ویل چې دا زماده کمره زید یو شاهدان قائم کړ عمر ویل زماده یو شاهدان قائم کړ خدا زید او د عمر فرق دار چې عمر قابض ده او زید غیر قابض نه یو قابض مدعی ده او بل غیر قابض ده مدعی دا یو دعوه کوي نو هغه مدعی وسره او بیا دواړو بین سره قائم کړ حالا وإذا قام البين یوخذ اوس به چا لکه به نور اعتبار ورکیږي تطبیق ته کتا لکه هغه تساقط ته دا دی وایي لکه وایي ترجیح ده تساقط هم نه ده چې دواړه تحقیق او تطبیق هم نه ده تطبیق خو دې بار ځان ځان ته محل وګوري بلکې سره ترجیح مونږ ګورو چې د چا بینا خا چې څوک د چا خا بینه به د هغه چا معتبر وي چې څوک خارج وي یعنی قابض نه وي غیر قابض چونکه زه غیر قابض د بینه او اعتبار ده نو څه چل به کېږي کمره به ته ولی ځکه د د دې په بینه کې لغونه قوت راغی ځکه که د امر بینه ته اعتبار ورکړي نو څه پایله به شي مخکې د امر په قبضه کې د بینه نه بعد د په قبضه کې صحیح څه ظاهرا ته فرق کې راغله او په خلاف ته بینه وته صحیح د قابض نه چې کله د بینه شاهدی وکړه نو دا مثبت ته زیادت دی اوس پر هغه قبضه نه راوځي د قبضه کې برابر دا مقبوض نفسي کې زیات خوش مسله باید دا شوی لانه خارج دا مدعي خارج غیر قابل نو قانون دا چې وبینه الخارج تترجه على بینه الدلیل بینه د خارج ترجیح ورکول شي بینه د سلیت باندې او ما دلیل هم تاسو خدمت عرض کو وضو کې ګوتې مو وایي وان کان قبل الاشعال على القبر يا وليانو ما تقولش دا ولا مسألة تقسیم خوش یو هم هغه کوي دا نه دی ویل چې ما خپل حصے باندې قبض کړی دی خو مدعي دعوا وکړه چاغه کمره زما ٹھیک شو او قبضه دی وهم لا غلي نه ده اه نو تاسو د شریعت وې تحالفا وتراعا بس خلاص دواړه به قسم وکړي یو به وایي چې دا زما ده ما دې په الله قسم وي بلې چې دا زما ده بل به وایي زما دې په الله قسم وي زما ده که قسم وکړو څه چلو اوس بل په اعتراض القسم قسمت به ختم شي قسمت به او دې نه بعد اثر نه وسو شو پوښ یعنی کته دا اول قسم ولې ونه علي اول دې قسمت خراب ټیک شمول ذکر یو قسم راغی د بلم قسم راغی یو حق په بل هم نو تعارض راغی نو موږ له پیدا مخکې تقسیم ساقط په بدول په سره تقسیم نسبی نو سره تقسیم څه مشکله وکذا اختلاف فی الحدود واقام البینه اختلاف راغی په حدود کې ما ته وښه دا کور ده دا دا کور ده ما دا لاس ویلی دا کور ده دا نیم دی اوس نیم دی بل اوس څه مسله بقى یا له څه مسله خلا ها دلته مثال په تور یو کمره ده په دغه ځکه هم سره یو کمره په دا کمره د زید په قبضه کې ده دا کمره د عمر په قبضه کې زید وای دا دی ما ده عمر وای دا چې ما اوس مسله ده اوس که دواړه شاهدان قایم کړو هغه شاهدان قایم کړي دا زما ده زه شاهدان قایم کړي دا خبر خلاص ولا دا به زه تور کې صاحب امر ته خبر برابر شو اوس کې چې ته دواړه شاهدان قایم نه کړل یو شاهدان قایم کړل امر شاهدان قایم کړل امر په دې اجازه زما ده نو اوس په دې صورت کې دغه لکه چې اوس د عمر په قبضه کې کومه کمره را کوم ځای ده هغه به ځای تور چې مخ پاتې ځای ته سکه قبضه کې او که عمر شاهدان قائم کې د خپل کومه خپل مقابله هم د عمر سره او که یو شاهدان قائم نکړ یو نکړ قائم نو زید په دې باندې چې دا زمانه نه عمر په دې باندې دا زمانه نو بیا قاضي دوه نو قسم ولا غنه بار به قسمت ولا ختم کړ سره او بیا څوک تفصیل معلومیږي دا پښتانه دي څه دي هي رب وکذا اذا اختلف في الحدود وقام البين يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما بيننا ټیک شو مله مخکې موږ ویلو کنه چې بینه د خارج هر یو بینه معتبر دي دا بینه د خارج دي عم الک عمر ته خارج ده دا عمر بین الک خارج دی زه سره دا باغ ته وتلا خره ولا چې رانه رک شو بین قامت لا هذه ما بین کې یو د پر شیطان القوز له دې غری پر ملک وای هم فیصله ور باندې وکړي شي ځکه دې و ان لم تقم لواحد منهما کې یو هم شیطان رانه تحالفا قال ما قسم واخي وبا تحالف يريد القسمه كما في البيت فسق